و اسلامی بودن یک دولت هم به این گونه چیزها بستگی دارد در دولت اسلامی چیزی برام اکثریت وجود ندارد چون اساسا حکومت در دولت اسلامی بر اساس قرآن و سنت است و کسی حق مخالفت با آن را ندارد و هر کسی که با این اصل مخالف باشد از دین اسلام خارج بوده و باید به عنوان مرتد استطابه یعنی طلب توبه از ارتداد شده و در صورت عدم توبه کشته شود السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! نن د جمعې مبارکه ورځ څوارلس سوه اته دېرشم هجري قمري کال د صفر المظفر د میاشتې څلورمه نېټه ده. پام ور اړوم د اسلامي دولت د وروستیو بریاوو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته، په پیل کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. د حلب په ښار کې د پي کي کي لس تنو مرتدینو ته مرګ ژوبله غوښتې. د اسلامي دولت له لورې په بېلابېلو ښارونو کې درې الوتکې رانسکورې شوي. د اسلامي دولت مجاهدینو د الشرقات ښار باندې برید کړی. او بغداد ښار کې شپاړس تنو شیعهګانو ته مرګ ژوبله غوښتې. دا او دې ته ورته نور خبرونه هم لرو، ملتیا مو وکړئ. موصل ښار په القدس ناحیه کې د امریکایي الوتکو په ړوند بمبار کې څلور ښځې مړې او اوولس کسان ټپیان شول تېره ورځ د موصل ختیځ لوري ته د علي رش کلي ته نږدې د خلافت عسکرو لخوا د عراقي پوځونو یو همراډوله موټر ویجاړ کړای شو اما خبري اژانس د خبر له مخې د حمص په ريف عويسس سيمه کې يوه روسي بريدګره چورلکه د مجاهدينو له لورې په يو توغندي وويشتل شوه او رانسکوره کړې شوه. د حلب په ختيځ کې د الصناعی ښار ته نږدې د اسلامي دولت د عسکرو په يو بريد کې د پي کي کي لس تنو مرتدينو ته مرګ ژوبله واوښته. د بغداد ښار په الکراده سیمه کې د شیعګانو په یو پنډغالي د مین په چاودنه کې شپاړس تنه شیعګانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د موصل ښار د عراقي پوځ یو جاسوسي الوتکه رانسکوره کړای شوه او همدارنګه تېره ورځ موصل جنوب لوري ته د تلزت کلي کې د حشد شعبي مرتدینو جاسوسي الوتکه هم رانسکوره کړای شوې. د اسلامي دولت مجاهدینو د اشرقت ښار باندې برید کړی چې په نتیجه کې یې د قومي پاڅون خېلو پنځه موټرې سوځولي او څلور تنه یې ژوندي نیولي او د اتحادي پولیسو نه یې هم یو تن ژوندی نیولی. او د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت شازلمیو د اشرقت ښار کې د قومي پاڅون خېلو د اسلحو ډک موټر سوځولی او د ښار منځ کې یې د پولیسو مرکز هم سوځولی او هم یې د القصبه او هم یې د القصبه، الخصم، الجمیل او د اشرقت روغتون هم د خپلې ولکې لاندې راوستي. وايي غازيان انقلابي ترانې سره راټول دي د څېړۍ سیوري ته ستاسو زخمیان د پېښور هسپتالونو ته ځي ستاسو زخمیان د پېښور هسپتالونو ته ځي زما زخمي شوی مجاهد له درده ساه ورکړه الله په سوي غږ یې تکبیرونه او کلمې ویلې په سوي غږ یې تکبیرونه او کلمې ویلې په هرې مورچه کې یو شهید له درده ساه ورکړله ستا شاعر د بنګو په شرنګ مئین ځکه نو په همدې شرنګار کې ورک دی خو زما شاعر د الله په لار کې په جنګ مئین ځکه نو د غشو او مردکو په شغار کې ورک دی ستا شاعر د ګودر لېونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتزله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې خویوي خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر په خپله سرښندنه د مؤمنو تورسریو په سر د حیا لوپټې خوروي ستا شاعر که د رباب ترنګ کې خوند ګوري خو د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، سترګورو، قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر يي د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوری له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره. د هرې جمعې په ورځ په ماښامنیو خپرونو کې اورېدل مه هېروئ. یو لاس کې تور بیرغ بل کې قرآن وړی دی. هو د خلافت غږ راډیو مؤمنو اورېدونکو دا رښتیا ده اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د اسلامي خلافت د اتلو سرښندویانو د آسونو ششنار او د تورو شرنګار اورېدل کېږي اوس د کفري داړمارو د ډاکو د خبر اورېدو په ځای مؤمنې پرګنې د اسلامي دولت د عسکرو د فتحو بریاوو زېري اوري او اوس لله الحمد په هر ډګر کې د کفر او طاغوت بچو ماتې خوړلې او نبوي منهج پاسبانان له عروج تر منزله د رسېدو په تکل پر مخ درومي. د دغه فاتح کاروان مله لارویان د تورې او قلم شاه زلمي د خراسان په اسمان څکو غرونو کې کفر او طاغوت سره له جنګه راستانه خوله خوله مجاهدین د څېړۍ سوري ته دمګ دي او د خپل قلم غشی هم د خپل غلیم په سینو ورننه باسي او که له یوه لوري د خپلو انقلابي شعرونو په خوږه ژبه خپلو مؤمنو ولسونو ته د مینې، امن، خوشحالۍ زېري ورکوي، نو بل لور ته د حماسو، انقلابونو او غورځنګونو په دغه تندریزو نارو د خپل ماته خوړلي دښمن زړونه او حوصلې ور لړزوي. د څېړۍ سیوري ته ناستو خوږو ملګرو! السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! له نېکه مرغه نن هم را سره د خراسان د دنګو غرونو هغه زمري، سترګور، زړور، قلموال شاعران زلمي د څېړۍ سیوري ته راټول شوي چې په ټوله نړۍ د الهي نظام د حاکمیت په تکل یې په یو لاس کې نېزه او په بل لاس کې یې قلم نیولی دی، نو د دوی له ډلې یو هم جید عالم الدین، تکړه لیکوال او شاعر ابو عمر خراساني دی، بل هم راسره تکړه شاعر، ځوان شاعر استاد فردوس بهار دی او همدا راز محسن هم راسره دی، محسن هغه څوک دی چې په شعر کې هر لفظ یې د قلم له څوکې چې راوځي د غشي په څېر تېره دی او د غلیم په سینه او ټټر همداسې نېغ ننوځي، عبدالله حسن هم راسره دی او حسن صاحب باندې نو الله تعالی داسې خواږه غږ لورینه کړې ده چې مجاهدینو ته یو نوی احساس، نوې جذبه او ولولې ورکوي او شرافت شفق هم راسره دی، دی هم په لومړي ځل د خراسان په دې دنګو درو او مورچلونو غرونو کې شاعري پیل کړې ده، له ده به هم د ده لومړنی شعر واورو او مري صیب هم راسره دی، اقبال دی راسره او همداراز بخاري صیب دی، عمر حیات صیب هم راسره ناست دی. قدرمنو اورېدونکو مولوي صیب عاصم هم راسره ملګرتیا کوي، له هغې به هم شعر واورو په دې هیله چې نو دا په زړه پورې، له انقلابونو، حماسو او غورځنګونو نه ډکه مشاعره تر پایه تعقیب کړئ. نو لومړی وار به شیخ صیب ابو عمر ته ورکړو، دی به راته خپل شعر را واوروي چې د څېړۍ سوري نننۍ مشاعرې ته ده څه تیار کړي دي. شیخ صیب نو تاسو مهرباني وکړئ ستاسې شعر اورو. ای ربه ستا کتاب قرآن په اور باندې سوځېږي. یا ربه ستا کتاب قرآن په اور باندې سوځېږي. چې هرې خوا ته ګورو د مسلم وینې تویېږي. اخته دي په غفلت د ټول جهان مسلمانان. رښتیا ده. کفار پرې راروان دي او دوی غلي غلي کېږي. اسلام یې محکوم کړی جمهوري نظام حاکم دی. اسلام یې محکوم کړی، جمهوري نظام حاکم دی. اسلام یې محکوم کړی، جمهوري نظام حاکم دی. حکمونو ستا د دین ته ډېر په سپکه کتل کېږي. ډېر ښکلی دی. جومات او مدرسه د دوی په سترګو کې ازغی دی. جومات او مدرسه د دوی په سترګو کې ازغی دی. همدا غږ دی چې دې کې تروریزم روزل کېږي. ماشاءالله ډېر ښکلی. او ازاده کلیسا او درمسال بت پرستي ده دعوت د کفر هرې خوا ته ښه ازاد چلېږي رښتیا ده واقعا. کفري موسسات د مسلمان په کور کې ګرځي. کفري موسسات د مسلمان په کور کې ګرځي. کفري موسسات د مسلمان په کور کې ګرځي او د دروغو په وعدو یې دا ساده خلک غولېږي. اسلام په ضد یو شوي دي چې څومره کافران دي. اسلام په ضد یو شوي دي چې څومره کافران دي. او مرتد د زمانې ورته خوشاله دي ګډېږي. رښتیا ده. په دوه ټکو خرڅ شوي مزدوران د غرب په ژبه په نوم د مسلمان د مسلمان په ضد ګډېږي نو د کفر له خوا جنګ د بن په پرېکړه روا بولي. څنګه د کفر له خوا جنګ د بن په پرېکړه روا بولي؟ څومره ښکلی ده. د کفر له خوا جنګ د بن په پرېکړه روا بولي، وایي د امریکایانو حمله ځکه جایز وه چې په بن کې پرېکړه شوې ده، خو ستا حکم جهاد دی چې په هر چا بد لګېږي، د سولې په نامه مسلمانان له دین نه باسي. د سولې په نامه مسلمانان له دین نه باسي. او کافر که کوي جنګ نو جنګ یې سوله بلل کېږي، ای ربه! ستا په فضل به امت له غمه خلاص شي چې زمونږ خلافت د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېږي او سرلوړی تور بیرغ د کلمې کړې په جهان کې. سرلوړی تور بیرغ د کلمې کړې په جهان کې. سرلوړی تور بیرغ د کلمې کړې په جهان کې چې زړونه پرې هرځای د مؤمنانو تسکینېږي. او دا نن چې د سپين غر لمنې ګردې په ځلا دي دا نن چې د سپين غر لمنې ګردې په ځلا دي دا نن چې د سپين غر لمنې ګردې په ځلا دي د مستې هواګانې بلبلان پکې چغېږي نو هر خوا ته خوشحالۍ دي سوکالي ده او مسکا ده زلمي د خلافت پکې ګلونه دي غوړېږي د پاک الله له لوري را روان دي رحمتونه په زړونو کې سکون دی برکتونه راورېږي او الحمدلله شکر ربه دا خو ستا احسان دی. الحمدلله شکر ربه دا خو ستا احسان دی. الحمدلله شکر ربه دا خو ستا احسان دی چې تور بیرغ د تورو غرو په څوکو کې رپېږي. خوندور دی الحمدلله. الحمدلله شکر ربه دا خو ستا احسان دی چې تور بیرغ د تورو غرو په څوکو کې رپېږي او دا تور بیرغ د سپین هدف لپاره پورته شوی دا تور بیرغ د سپین هدف لپاره پورته شوی نو ځکه محبت په سپینو زړونو کې اوسېږي ډېر ښکلی ډېر ماشاءالله او دا بله خوشحالي ده چې لرو د څېړۍ سوری. دا بله خوشحالي ده چې لرو د څېړۍ سوری او زمریان د خلافت ورپکې هر وخت راټولېږي. ماشاءالله ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې قدرمنو اورېدونکو تاسو د شیخ صاحب ابوعمر شاعرۍ ته غوږ وئ چې ډېر څه په کښې واقعا چې د حالاتو یو روڼ تصویر و او په دې هیله چې شیخ صاحب نو په آینده کښې هم مونږ سره خپله همدغه شان په زړه پورې شاعري شریکه کړي او وایي زه په نړۍ د خلافت د راوستو دعوه دار زه په نړۍ د خلافت د راوستو دعوه دار له هر کافر له هر طاغوت نه مې برأت کړی دی نظامه مونږ ترې سرونه په نېزو کې وړي نظامه مونږ ترې سرونه په نېزو کې وړي چا چې د دې شرعي نظام نه بغاوت کړی دی اوس نو هم نوبت رسېږي استاد فردوس بهار ته له ده به واورو چې دی نو دا ځل د څېړۍ سوري ته څه راوړي دي نو بهار صاحب تاسو مهرباني وکړئ تاسو څه راوړي دي او تېر له سر و ماله ستا رضا لپاره. اها تېر له سر و ماله ستا رضا لپاره. تېر له سر و ماله ستا رضا لپاره. تا سره په دې سودا مو. توکل دی واه. توکل دی. په دنیا به اسلامي نظام حاکم کړو ان شاءالله. په دنیا به اسلامي نظام حاکم کړو ان شاءالله. په دنیا به اسلامي نظام حاکم کړو. په خالق د دې دنیا مو. توکل دی واه. توکل دی. ډېر عالي. او په خپل ژوند باندې تنګ شوي نه یو خلکو. په خپل ژوند باندې تنګ شوي نه يو خلکو. په خپل ژوند باندې تنګ شوي نه يو خلکو په مدد د خپل مولا مو توکل دی. ځکه بعضې خلک دا فکر کوي چې دوی ته یې نشه ورکوي او څوک څه وایي څوک څه وایي دې ځکه شا ته نه ګوري او مخکې روان دي نو نه په ژوند تنګ شوي او نه څوک زمونږ مجاهدینو ته نشه ورکوي فقط او فقط زمونږ توکل په الله تعالی باندې او د هغه په مرسته او کومک باندې زمونږ توکل دی نو ځکه د خپل مولا مو توکل دی. دا و استاد فردوس بهار چې په زړه پورې بیتونه یې را واورول، مننه ترې کوو. ډېر ښکلی ماشاءالله ډېر په زړه پورې واقعا چې د ستاینې دی او الله دې قلم همداسې تېره او تاند لره. ستاسې نه مننه او محسن صاحب راسره دی محسن صاحب نو څنګه وایي د زولنو په شرنګ که پوی شي د بنګړو عاشقان د زولنو په شرنګ که پوی شي د بنګړو عاشقان چغې به جوړې کړي چې کډې مو زندان ته یوسئ نو محسن صاحب نه د محسن صاحب شاعري اورو محسن صاحب نو خلافت هغه شاعر دی چې ډېری مینه وال لري دلته او اکثره مجاهدین زلمي پرې راټولي او محسن صاحب نو د شعر په ژبه مجاهدینو ته داد ورکوي او مینه ورکوي او مجاهدین تشویقوي د مجاهدینو هغه جذبې او حوصلې لوړوي نو تاسو به مهرباني وکړئ محسن صاحب زه خو عظام صاحب اول د خلافت ټولو ګلالیو ننګیالیو غازیانو ته د زړه له تله دعاګانې سلامونه نیکې هیلې او احترامات ډالۍ کوم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته او بیا خصوصا عزام صاحب تاسو ته به زه یو ډالۍ مخې ته به البته د وخت مناسبت باندې چې بس عزام جانانه پاک الله دې مل شه او دا زما دعا سلام درته مشعل شه او خلافت د رنګین شال تر سیوري لاندې رنګینتر او ګلورین دې هر محفل شه او د هر رنګه تکلیفونو په امان شې هر یو غم دې په راحت باندې بدل شه او هر حاجت دې حل او فصل شه جانانه هر ارمان هره ارزو دې مکمل شه او خلافت د ستړو لارو لارویه دا اوږدې اغزنې لارې درته ګل شه او چې څوک تا ته د تکلیف په اراده دي هم په هغه خلکو سره ورونه بل شه او در به در دې غلیمان له الله غواړم اورو ډېر به ښه وي. چې زمونږ په زخم زخمي زړه د ننګرهار جوړېږي او په پرهرونو مو پرهر د هر پرهار جوړېږي او بیا د څېړۍ سیوري ته ناست یو ملغلري پېلو د خلافت ښکلې لیلې غاړې ته هار جوړېږي. څنګه بیا د څېړۍ سیوري ته ناست یو ملغلري پېلو د خلافت ښکلې لیلې غاړې ته هار جوړېږي او لرګي خلیل ته جمع کېږي د لمبو په خاطر هو لمبې خلیل ته د رنګین سپرلي بهار جوړېږي. ماشاءالله. او د کنعان څاه ته یې ګوزار کړو ورکېدو په هیله خو ګوره څرنګه د مصر شهریار جوړېږي او بیا نو د حق په لارو کې چې څومره اغزي چا کرلي د حق د لارې لارویانو ته ګلزار جوړېږي او دغه اغزي د حق دښمن ته واپس خپله بېرته او ورته په شپو کې یو وحشي سیمي ښاردار جوړېږي ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښکلی دی د حق کاروان صفا کانهم بنیان مرصوص پولادي څه د سکندر غوندې دېوال جوړېږي. واقعا په رښتیا ډېر ښکلی. د حق باطل د معرکې یو عجیبه منظر دی. د حق باطل د معرکې یو عجیبه منظر دی. ډېر ښکلی. د حق باطل د معرکې یو عجیبه منظر دی. د خلافت مخ ته میدان کارېزار جوړېږي او اسمان ته بیا د نڅاګرو حور الصین راغلی. اوس د مقبول شهادت هر ځوان طلبګار جوړېږي. شنه ګرنېټونه، دراسکوپې او شرنګېدونکې چڼې، شین کمربند یو عجیبه ډولي او خلافت غږ نوي اپین دي تکې سپینې وړانګې او بیا د سپینږر په غرونو څرک د سپین سهار جوړېږي ماشاءالله ډېر ښکلی دی ماشاءالله د خلافت ینګو کمکیو او ګلالیو زلمو ځکه محسن تر شهادت مو خدمتګار جوړېږي ډېر ښکلی ډېر ښکلی د خلافت ینګو کمکیو ګلالیو زلمو ځکه محسن تر شهادت مو خدمتګار جوړېږي. ماشاءالله ډېر په زړه پورې ډېر ښکلی محسن صاحب له تاسې مننه اوس نو قدرمنو اورېدونکو شرافت شفق ته نوبت ورکوو دی نو هم په دغه درو او مورچلونو او سنګرونو کې او په دغه اسمان څکو غرونو کې په دغه هیبتي ناوونو کې لومړنی شعر یې لیکلی دا چې نو دغه سیمې له یو خماره یې له یو سرور او له یو کیفه ډکې دي. دلته نو چې به مازدیګر کې له د جنګ له لومړیو لیکو راستانه غازیان ګورې او یا هلته روان غازیان ګورې، په یغي اسونو سپاره څڼور غازیان چې له شا یې د پیکا شریدونه تاو کړي او د ځینو په اوږو دغه هیبتي راکټونه ګورې، دغه څڼور غازیان دغه دنګې ځوانۍ چې سړی ګوري او بیا چې دغه دا د ابشارونو د سندریز شور اوري او همداراز د دغه واورینو غرونو څکي او په لمنو کښې رنګارنګ د سپرلي ګلونه ګوري نو چې انقلابي شاعري نه کوي نو څه به کوي نو شفق هم له دغه حالاتو تاثر اخیستی دی دوی هم څه لیکلي دي له ده به واورو چې د ده لومړنی شعر څنګه دی ډېره زیاته مننه عزام صاحب زه هم خپل سلامونه او نېکې هیلې د خلافت غږ راډیو ټولو عزتمنو اورېدونکو ته او ګرانو مجاهدینو ته وایم په دې هیله چې روغ جوړ به وي نو ما هم د مجاهدینو په مدح کې یو څه لیکلي دي په دې هیله چې خوښ یې شې ای د سپین غره مجاهده ای زړوره مجاهده په خاورو خړه مجاهده زما د زړه سره مجاهده په تورو غرو کې دې رب وکړه نصرتونه ماشاءالله امین ډېر ښکلی. او یار د ګلاب د ګل په رنګ دی لکه چینار په ونه دنګ دی له هر طاغوت سره یې جنګ دی دومره یې تېز د توري شرنګ دی چې له دهشته یې ټیټوي کفار سرونه. ډېر ښکلی ډېر عالي دی. او د مرتدینو شپې ترخې دي. څنګه د مرتدینو شپې ترخې دي؟ د مرتدینو شپې ترخې دي. دلته یې لنډې ورځې شپې دي. زمونږه لوړې ارادې دي راسره لاسو کې چړې دي. د مرتدینو نه وهو به پرې سرونه. د تور بیرغ سپینې شغلې دي. د مجاهد لالي مزې دي. توري نقاب تورې جامې دي. دا تورې څڼې یې اوږدې دي. ورسره خوند کوي د تورې پګړې ولونه. او یو څو بیته نور دي وایې. له ستړیا او مزلو سره عادت شوم. له ستړیاو مزلو سره عادت شوم واه. له ستړیاو مزلو سره عادت شوم مجاهد شوم تکلیفو سره عادت شوم اوس د ټولې نړۍ کفر ته مجرم شوم. اوس د ټولې نړۍ کفر ته مجرم شوم ډېر ښکلی دی. اوس د ټولې نړۍ کفر ته مجرم شوم تېښته نه کړم د جنګو سره عادت شوم د ایمان په طاقت نېغ ورته درېږم چې څه راوړي دي، له ده به یې واورو. نو لومړی به یو څو بیتونه همداسې د شعر په ژبه راته ووایي، بیا به راته خپل یو شعر ترنم کړي. ډېره مننه عزام صاحب، د څېړۍ سوري ته مې یو څو بیتونه او له هغې نه وروسته بیا د هغه مشران شهیدان چې د اسلامي خلافت په هغه لومړنیو په ورځو کې هغوی خپلې ځوانۍ له ښکلي خلافت نه قرباني کړي دي هغې پسې ما يو مرثيه ليکلې ده هغه به بيا د دغه شعر نه وروسته ووايم. مهرباني وکړه. وايي کله چې غږ د خلافت يې تر غوږو ورسېد. کله چې غږ د خلافت يې تر غوږو ورسېد. مننه نظام صاحب وايي کله چې غږ د خلافت يې تر غوږو ورسېد د آی اس آی کافر ملحد له درده ساه ورکړله. د عیسی کافر ملحد له درده ساه ورکړه وه. مننه وای کله چې غږ د خلافت یې تر غوږو ورسېد د عیسی کافر ملحد له درده ساه ورکړله وه. د اسلامي دولت زمرو د تورې برېښ له لاسه. څنګه د اسلامي دولت زمرو د تورې برېښ له لاسه. د اسلامي دولت زمرو د تورې برېښ د لاسه د پاکستان جنرال حمید له درده ساه ورکړله. ډېر ښکلی. ستاسو زخمیان د پېښور هسپتالونو ته ځي، زما زخمي شوي مجاهد له درده ساه ورکړله. ستاسو زخمیان د پېښور هسپتالونو ته ځي، زما زخمي شوي مجاهد له درده ساه ورکړله. په سوي غږ یې تکبیرونه او کلیمې ویلې. سوي غږ يې تکبيرونه او کلمې ويلې. مننه نظام صیب په سوي غږ يې تکبيرونه او کلمې ويلې پورې مورچه کې يو شهيد له درده ساه ورکړله ساه ورکړله. او زما ښایسته ګلابه دومره دې دردمن کړمه چې. او رښتیا هم چې زموږ هغه ویدې جذبې یې راویښې کړلې ډېر په زړه پورې دی او الله دې همداسې قلم تاند او تېره لره قلم دې وچ مه شه یو دوه بیته دي چې د سنګر شپه د دعا لپه کې پرتې اوښکې مې د سنګر شپه د دعا لپه کې پرتې اوښکې مې په دې ولس به د رحمت نه ډک باران جوړېږي د سنګر شپه د دعا لپه کې پرتې اوښکې مې په دې ولس به د رحمت نه ډک باران جوړېږي خو د یغي اس د پښو دوړه مې د جنګ ډګر کې خو د یغي اس د پښو دوړه مې د جنګ ډګر کې بیا هر غلیم ته توره وریځ تندر طوفان جوړېږي نو اوس هم نوبت رسېږي عمري صاحب ته وګورو چې عمري صاحب دا ځل د خیبر له غرونو څه راوړي دي عمري صاحب تاسې مهرباني وکړئ ډیره مهربانی چی یو ځل بیا ری سیډی پریوری مشاعره کی وخت روکو یو عزل می لیکلی ری هیله لرم چی توسی خوښ شی شروعات یی ری د چا په سترګو کی ازغی د چا کژل یمه زه د چا په سترګو کی ازغی د چا کژل یمه زه د چا د زړونو یم امید د چا اجل یمه زه ماشاءالله څوک می په زور د ځانه شړی چی د نه پیژنو. څوک مې په زور د ځانه شړي چې د نه پېژنو د چا د ژوند د اوږدې لارې یو منزل یمه زه د ډېرو خوارو سترګې ځکه زما په لور کږې دي د ډېرو خوارو سترګې ځکه زما په لور کږې دي پاتې زه اوس په جهان کې یو تسل یمه زه سر مې ورکړی خو بدل مې چا ته نه دی پرېښی سر مې ورکړی خو بدل مې چا ته نه دی پرېښی په دغه ننګ یې پېژندلی له ازل یمه زه. بله ډېر په زړه پورې وي مري صیب له تاسې مننه واقعا چې ډېر څه په کې وي او ډېر خوندور شعر و تاسو دې همداسې سرلوړي اوسئ او مري صیب څنګه چې قلم نوکه تېره ده همدغه راز د جنګ په لومړیو لیکو کې هم مخ پر وړاندې روان یې کله کله یې د مرګ دورو نه د ده د استقامت او د ده د حوصلې کیسې اورو الله دې حافظ او ناصر اوسي سره د ټولو ملګرو اقبال صیب اورو چې اقبال صیب تاسو مهرباني وکړئ. ډېره مننه عزت صاحب. السلام علیکم چړې سیورې ټولو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو شعر مو لیکلی دی هیله ده چې تاسو خوښ شي ستا هرکلی کړم انقلابه د ګلونو سره ستا هرکلی کړم انقلابه د ګلونو سره تل به دې ساتمه اشنا په سرو زخمونو سره که تور تمونه شي هر خوا او د بمونو باران که تور تمونه شي هر خوا او د بمونو باران ډال به ټټر کړمه ښکلا به دې کړم وینو سره چې د ټانګونو او جازونو یې پروا نه لرو چې د ټانګونو او جازونو یې پروا نه لرو موږ عادت شوي یو لا دا شان بمبارونو سره خیر که په موږه خړ ګردونه د سنګر پراته وي خیر که په موږه خړ ګردونه د سنګر پراته وي موږ یو پخوا نه روزل شوي د جنګونو سره داسې که نور هم شي را ټول د مغروران د نړۍ داسې که نور هم شي را ټول د مغروران د نړۍ ترې بسټونه غوڅوو په تورو سپینو سره ښايسته ښايسته ځوانۍ مو ځار کړلې شو تا نه قربان ښايسته ښايسته ځوانۍ مو ځار کړلې شو ستا نه قربان د ازادۍ ناوې يې ته د اميلونو سره د روس ايران او واشنګټن مزې مو نه دي په کار د روس ايران او واشنګټن مزې مو نه دي په کار يمه شاهين د لوړ سپين غر د ګړنګونو سره که دهشتګرد او ترهګر مې يادوي ټول جهان. که دهشتګرد او ترهګر مې یادوې ټول جهان دخلافت یمه پاسبان د راکټونو سره که دهشتګرد او ترهګر مې یادوې ټول جهان که دهشتګرد او ترهګر مې یادوې ټول جهان دخلافت یمه پاسبان د راکټونو سره اغیار که هر څومره ناولي یاداتونه کوي اغیار که هر څومره ناولي یاداتونه کوي بیا به یې سرته وم ولاړ د خنجرونو سره راشه بس کلکه غاړه راکړه انقلابه اشنا. راشه بس کلکه غاړه راکړه انقلابه اشنا ته چې عزم ته یې راغلی سرو ورونو سره د څېړۍ سیوری ته دمه شه د ملګرو خوا کې د څېړۍ سیوری ته دمه شه د ملګرو خوا کې د خراسان د شاعرانو د شعرونو سره. ماشاءالله ماشاءالله. ډېر په زړه پورې ماشاءالله ډېر ښکلی او ډېر څه په کې يو الله تعالی مو همداسې ژوندي او ګړندي لره بخاري صاحب نو وایه که دا تا دا ځل تاسو څه راوړي دي بخاري صاحب خو ډېری وخت ترانې لیکي خو کله کله چې شعر په خپله ژبه په خپله لهجه وایي هم ډېر خوند په کې دا ځل نو بخاري صاحب هم د تېر په څېر یو په زړه پورې شعر سره راغلی دی دی به واورو چې دی څه لري مهرباني وکړئ بخاري صاحب څوک چې په چا باندې مئين شي هغه هلته درومي څوک چې په چا باندې مئين شي هغه هلته درومي او زه په الله باندې مئين شوم سپين غر ته راغلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېره مننه اذان صاحب چې يو ځل بيا دې د څېړۍ سيوری مشاعره کې ما له وخت راکړو يو غزل مې ليکلی دی دغه ورونه سرې لمبې راته ګلونه ښکاري. نن څنګه دغه اورونه سرې لمبې رته ګلونه ښکاري واه. دغه اورونه سرې لمبې رته ګلونه ښکاري چې پکې مستو مستو حورو تصویرونه ښکاري. ماشاءالله. واوره اغیاره که هر څومره بمبرونه کوې. واوره اغیاره. که هر څومره بمبرونه کوې په تور لوګي کې رته خپل لوی منزلونه ښکاري. ډېر ښکلی دی ډېر لوړ دی واه ډېر ښکلی. خیر په بدن مې که بې شمېره پرهرونه جوړ شي. څنګه؟ خیر په بدن که مې بې شمېره پرهرونه جوړ شي. واه. خیر په بدن مې که بې شمېره پرهرونه جوړ شي، دي پرهرو کې عجیبه غوندې خوندونه ښکاري. ماشاءالله ماشاءالله. دمدم عليها ربنا رجسا اليم واجعل علاها يا قوي مثل الهجر. رب العالمين مې د قسم وي که چېرته دې دنيا بادشاهانو ته او فاسقانو فاجرانو مالدارانو ته پته ولګېږي چې په دې غرونو کښې او په دې دورو کښې او په دې خوړو کښې او په دې لږو کښې او په دې سختو کښې او په دې مزلونو کښې چې کوم خوند او کوم اجر دی لجالدونا بالسيوف په رب مې دې قسم وي چې مونږ سره به په تورو باندې جنګ وکړي د خلافت د تور بیرغ د څېړۍ سیورې لاندې شاه بخاري ورته دمه په کې بدونه ښکاري. ډېر ښکلی بخاري صیب له تاسې هم مننه عمر حیات ته نوبت رسېږي نو دا چې ډېرې وروستۍ شېبې هم دي زه به منځ منځ کې چې کوم بیتونه وایم له هغې به تېر شم ځکه چې وخت کم وي او شاعران ملګري هم زیات وي او وخت هم ډېر قیمتي وخت دی نو او د دغه مشاعرې هم نو په ډېره لېوالتیا انتظار کېږي او د تېرې مشاعرې نه را وروسته چې مونږ کوم نظریات د اورېدونکو د نورو سیمو نه ترلاسه کړي ډېر پوره خوند یې ورکړی دی او رښتیا هم دلته چې هر څه دي نو هغه په حقیقي معنا دي هلته مو چې که انقلابي شاعري کوله نو ځان به پرې راته بد ښکارېده او داسې هسې لا پې به راته ښکارېدې هسې به یو ګپ شپ ور راته ښکارېده، خو دلته الحمدلله هغه څه چې وایو هغې باندې ویاړو او هغه که خوند دی هماغه شان حقیقت دی او همغه رنګ لري او لله الحمد چې دلته په همدغه سردرو او غرونو کې نو زموږ قلم بېرته هماغه شان شور راوړی دی لله الحمد دا نو د دغه حق برکت دی او دا نو همداراز د دغه حق اغزنې لارې هغه کیف دی او هغه سرور دی چې له خوندونو او رنګونو نه ډکه لار ده چې موږ ته یې ډېر څه راکړل نو عمر حیات صاحب او روچي دې څه راوړي دي مهرباني وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما دا یو شعر لیکلی دی راځئ سړې سړې هوا ته کینو راځئ سړې سړې هوا ته کینو د څېړې سیورې لاندې خوا ته کینو قیسې د حورو او علمانو و قیسې د حورو او علمانو وکړو چې شهادت یو تمنا ته کینو غواړو نظام د شريعت په جهان غواړو نظام د شريعت په جهان اوس د سنګر ښيسته ښکلا ته کينو ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله ستونزې ستومنې پکې هم شته دلته ستونزې ستومنې پکې هم شته دلته صبر د رب نه غواړو داسې مشغوليا ته کينو ډېر ښه ډېر ښه بيا په خراسان په غرو سيلونه کوو بيا په خراسان په غرو سيلونه کوو نور د نوي اېف اېم شرنګا ته کينو د غیرت په جامه پټ د تورو شرنګ کې. د سنګر د ژوند د سنګر د ژوند ایمان در ځنې غواړم. ډېر ښکلی دی ډېر ژوند. او د دنیا کفري تیارو ته چې زوال شي. د دنیا کفري تیارو ته چې زوال شي. سپین قانون د پاک قرآن در ځنې غواړم. ډېر خوندور دی ماشاءالله. او د کفري قانون بچي په درست جهان کې. مات رامات ورک او پرېشان در ځنې غواړم. ډېر ښکلی. او په سپین پړق د موټر بم کې په کافرو. قدرمنو اورېدونکو! دا وه د دې اوونۍ د څېړې سوري انقلابي مشاعره، په دې هیله چې مشاعره مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. بیا چې له دغه شان یوې انقلابي مشاعرې سره او د دغه راز څڼورو، سترګورو او زړورو قلموالو شاعرانو، شازلمو سره ستاسو درانه خدمت ته راځم،